سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس په مخکې رکوع کې دعوه د توحید وه او په دې رکوع کې الله پاک دلایل د توحید بیانوي ان فی خلق السماوات والارض دا اول دلیل دلیل خارجي علوي اشتراکي بین الخلائق د پاره د توحید ذکر کوي یو دلیل د توحید د پاره دا ده ان فی خلق السماوات والارض بشک په پیدایش د اسمانونو د زمکو کې د سماوات نه ټول علویات مراد دي او د والارض نه ټول سفلویات مراد دي نو د علویات او د سفلویات په پیدا کولو کې سماوات الله پاک په صيغه د جمع باندې ذکر کړه او والارض د په صيغه د مفرد باندې ذکر کړه وجې ډېری دي خو خوجه دا ده چې لأن السماوات طبقات ممتازه اسمانونه چې دي د و طبقات دي او یو د بل نه بیل دي د یو اسمان نه تر بل اسمانه پورې 1500 کاله مزل دی والارض او زمکه چې ده دم طبقات دي خدا مماستون یو د بل سره نختی طبقات دي متفاصلتون او ممتازتون نه دي نو یو د بل نه جدا نه دي لدی وجنه دا په صيغه د مفرد باندې ذکر کړه واختلاف الليل والنهار او دارنګي دا بل دلیل انقلابي الله پاک ذکر کوي په اختلاف د لیل او د نهار کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې یعنی تعاقبهما شپه د ورځ په سر راځي او ورځ د شپې په سر راځي نو د اختلاف نه یا دغه تعاقب مراد ده یو د بل په سر راتلل او دویمه معنا د اختلاف ده اختلاف په اعتبار د ازدیاد او د انتقاص شپه کمیږي ورځ زیاتیږي ورځ زیاتیږي شپه کمیږي دارنګ اختلاف د دواړو په مابین کې ظلمتن و نورن یو تیار د بل رڼا ده بیا په لفظ کې الله پاک لیل مقدم کړو لسبقه فی الخلق اول الله پاک شپه پیدا کړی دا به ورسته ورځ پیدا کړی دا او یا د شپې ځکه مقدمه کړه لشرفه د شپې شرف په نظر سره نهار ته ډیر دی د شپې انسان الله پاک ته ډیر متوجي وي ومن الليل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا نو د شپې انسان الله پاک ته ډیر متوجي وي او الله پاک بلا کیف اسمان د دنیا ترازی نو په خلقي ور عطف کا دا رنګ د احتمال هم پکشته چې په الليل او النهار ور عطف کا د اختلافي لاندې داخل کا نو داسې وایا چې و اختلاف الفلک دا رنګ په اختلاف د کشته کې په اختلاف د کشته یو کې ورسته به راځي چې په دې کې لوی عبرت ده کښتۍ چې روانه ده په سمندر کې نو داسې وړه وسپنه ته په سمندر کې واچوه هغه ډوبېږي او په منونو ټنونو باندې وسپنه ده او د اوبو په سر باندې روانې او په څو ټنه مال پکې پروت دي نو په دې کې له آیات وروسته وروسته الله پاک جزا ذکر کړي د خبرې ذکر کړي نو والفلک التي تجري في البحر بشک پاغه کشته یو کې چې روانه ده په سمندر کې بما ينفع الناس په دې ما کې دوه احتمال دي اول احتمال په کلمې د ما کې دا دی چې دا ما مصدریه شي بما ينفع الناس یعنی بنفعهم دا کشته روانه ده په نفع د خلکو بما ينفع الناس یعنی بنفعهم د خلکو په نفع روانه ده نو بیا به د تجری فی البحر ګوره بما ينفع الناس کما مصدریه شي نو تقدیر د عبارت بدای چې والفلک التي تجري في البحر بنفع الناس په سبب د نفع د خلکو دا روانه ده نو ضمیر د فاعل به یا فلک تراجی وی ينفعو د ينفعو فعل دی ضمیر پکې مستتر دی غي فاعل دی دا ضمیر مستتر پکې فلک تراجی کا ينفع الفلک دا فلک خلق ته نفع رسي په نفع د خلکو نفع څوک رسي فاعل د ينفع څوک د دا جری ده چې تجری په دلالت کوي او یا د ينفع ضمیر بحر تراجه کا ګور درې احتمال شو پکې یا د ينفع فاعل فلک یا د تجری مصدر چې جری ده یا البحر ينفع البحر دا سمندر نفع رسي دا درې وړ احتمالات د ما مصدریه په صورت کې و چې ما مصدریه شي او که ما موصوله شي نو بیا د ينفعو ضمیر د ما ته راجع دی بما دا کشته روانول کوي بما په هغې تجاراتو باندې په هغې مالونو باندې ينفعو چې دا مالونه نفع رسوي الناس خلکو ته او کچرته ما موصوله شي نو د ينفعو ضمیر ما ته راجع دی او ما عبارت د مالونو نه دی دا کشته روانول کوي په هغې مالونو باندې چې دا مالونه ينفع الناس خلکو ته نفع رسوي وما انزل الله من السماء وما دا عطف دی په الفلک په الفلک کې دوه احتمالو یا عطف په خلقي یا عطف په الليل والنهار په دې ما کې هم هغه دوه احتمالات چلیږي دا چې په الفلتی ور عطف شي نو یا به د ان فی لاندې داخله وي یا به د واختلاف لاندې داخله وي نو کله ان فی لاندې داخل کې نو تقدیر به دی چې ان فی ما انزل الله من السماء من ماء بشک په ما انزل الله په دې بارانونو کې مل آیات لوی دلایل د قدرت او د توحید دي او که په الليل والنهار باندې الفلکی ور عطف کی نو دا ما بم د الفلکی په شان د اختلاف لاندې داخل وي نو بیا به تقدیر د عبارت دی چې واختلاف ما انزل الله من السماء اختلاف د هغه بارانونو چې الله پاکي د برن راوري نو کله لګي کله ډيري کله ور سره غلي وي کله ور سره واوري نو دا اختلاف د بارانونو وما انزل الله دا دلیل جوی ده هغه چې الله پاک را ورولې دي را نازل کړي دي من السماء من ابتدایه ده من السماء دوریزنا کل ما علاک فهو سما هر شی چې ستا په سر وي نو هغه اسمان ده نو باران دوریزنا را وريږي نوریزي تم اسمان ویلش مما ان مما ان په دې من کې درې احتمال دي یا من بیانیه ده او یا ګوره د من السماء د لپاره بیان دی ما انزل الله من السماء هغه څه شی دی مما ان چې هغه وبدي او یا من تبعیزیه دی دا ما انزل الله من السماء چې دی بعضی وبدي ټولې وب الله پزما کنه را پریدي کني دا ټول زما که بغرق شي د ټولو نه ښه توجیه دا ده درېیمه چې من مائن دا د من السماء نه بدل شي ما انزل الله من السماء دا من السماء مبدل منه هغه څه شی د من السماء چې راوريږي هغه من ماء اوبدي فاحيا به الارض بعد موتها فاحيا به الارض نو الله پاک را ژوند کوي په هغه باندې زمکه بعد موتها ورستا د وچوالي نظمکه وچي وبس فيها من كل دابه وبس په دې بس کې دوه احتمال دي ګوره په دې کې دوړو احتمالاتو کې عجیب لطیفی دي وبس فيها اول احتمال پکې دا دی چې دا حتف کې په مخ کې انزله باندې نو وما انزل وما بس فيها بشکا پما انزل الله کی لآیات دی او پما بس فیها کی د الله د قدرت غټ دلایل دی نو وبس فیها عطف ک په انزل نو ګوره یو جمله په بل جمله ور عطف شو او تاسو په تلخیص کې وایي چې یو جمله چې په بل جمله ور عطف شي نو د دواړو جملتینو په مابین کې مناسبت پکار وي هم په اعتبار د مسند الیه سره او هم په اعتبار د مسند سره نو په اعتبار د مسند الیه سره په کې مناسبت دا دی چې د دواړو فاعل یو دی مسند الیه د دواړو یو دی وما انزل الله داغه مسند الیهم لفظ د الله دی وبس د دې فاعلم الله دی نو په مسند الیه کې اتحاد دی او په اعتبار د مسندینو سره پکې مناسبت دا دی چې د دواړو مسندینو غرض یو دی اتحاد الغرض غرض یو دی هغه غرض پکې دا دی چې دواړه مستقل دلایل د توحید د الله دی وما انزل الله نم غرض دلیل دی په توحید د الله وبس فيها نم غرض دلیل دی په توحید د الله نو دواړه د الله د توحید مستقل دلایل دي او د الله د قدرت مستقل دلایل دي خو بس چې حتف شو په انزله نو په دې منځ کې دا بل جمله چې راغله فاحيا به الارض بعد موتها دا تتمه د مخکنی جملې ده د ما انزل الله نو دا دواړه په منزله د یوې جملې دي نو دا معطوف عليه وبس فيها من كل دابه دا ور باندې معطوفه نو اول احتمال پکې دا و او دویم احتمال پکې دا دی چې وبس په دې قریب ور عطف کا چې احیا به دی د فا لاندې داخله کا الله د اسمان نه اوبه راوورولې چې اوبه راوورولې په دې دوه شیان مرتب شو یو دا چې فاحیا به الارض بعد موتها یو ور باندې د ځمکې احیا مرتب شو او دویم دا چې وبس فیها من کل دابه حیواناتم پزمکه کې منتشر شو نو انتشار د حیواناتو پزمکه کې دام ور باندې مرتب شو نو انزال سبب د پاره د دو د دو شیان شو یو احیا به الارض دویم وبس فیها من کل دابه نو دا دو شیان ور باندې مرتب شو نو بس فاحیا باندې ورعتب نو ګور اصل کې انزلا سبب د پر د احیا ده او احیا به سبب د پر د بس ده نو انزلا دا سبب قریبه د پر د احیا ده او سبب بعیده د پر د بس ده د بس د پر سبب قریبه د احیا ده دا زمکه چې ژوندې شو نو بس فيها من كل دابه الله پاک منتشر کړه په دې ځمکه کې منتشر کړه الله پاک په دې ځمکه کې څه شی منتشر کړو من کل دابه نو ګوره په بس کې دوه احتمال وکړه نو په دې من کې دا دوه احتمال دي من کل دابه دا د من کل دابه دوه احتمالات د بس په دوه احتمالات باندې بنا دي اول احتمال په بس کې داو چې دا تاسو عطف کړی و په انزله نو چې په انزلم ور حذف کړي و نو من کل دابتن کې بمنی بیانیه ای دلته بمن ته منی بیانیه وایو ولې ورته منی بیانیه وایو ځکه مبین شته مبین دا کلمه د ما ده ما انزل الله او ما بس انزل معطوف علیه او بس ور باندې عطف معطوف سره د خپل معطوف علیه نه دا سله د پاره د ما شو نو اوس ما مبینه او من کل دابتن دا ورته بیان نو په اول تقدیر من کل دابتن کې من بیانیه ده او په دې دویم تقدیر کې چې وبس د عطف کړو په احیا باندې نو چې دا دې په احیا باندې ور عطف کړو نو بیا خو مبین مخکې نشته نو من بیانیه بیا نه ده ځکه مبین نه لري نو چې من بیانیه نه ده بیا من زائده ده نو وبس فیها کل دابتن الله پاک ټول څاروي دا په دې ځمکه کې منتشر کړو نو په دویم تقدیر به کم مني زائد او یا من د تبعیض د پاره په دې دویم تقدیر نو وبس فیها که په احیا باندې ورعطف کوي نو من یا زائد ده یا د تبعیض د پاره ده بعضې د هرې دابې نه الله پاک په دې ځمکه کې منتشر کړه بعضې د هرې دابې نه وتصریف الرياح الله پاک فرمای دارنګ اړول راړول د بادونو مخکې بس فيها من كل دابه الله پاک ذکر کړو او دلته اړول راړول د بادونو ذکر کړو د دې وجه دا ده چې الله پاک پزمکه کې دواب منتشر کړو او که د دواب د انتشار نه ورسته بادونه نه وي نو که بادونه نه وي یو ساعت باد ودرېږي لن تن ما بین السماء والارض د اسمان او د ځمکې په مابین کې چې څومره فضا ده دا به ټوله بدبویه شي نو د بس نه وروسته الله غټ نعمت دا وکړو چې بادونه پیدا کړه که باد نه وي نو بیا به ټوله دنیا بوی نیولی وي نو وتصریف الریاح اول تصریف الرياح الله ذکر کو ورپسې والسحاب ذکر کوي وجه دا ده چې دا السحاب د معلول د پاره د تصریف الرياح ده اړول راړول د بادونو د علت ده او السحاب المسخر دا ورته په منزله د معلول ده لدی وجنه دی ورسته ذکر کړو نو اغوریز المسخری دا صفت د پاره د السحاب ده نو والسحاب خو جمع ده او المسخر دا صيغه د مفرد ده المسخر یعنی ضمیر د مفرد ده پکې المسخر او السحاب دا جمع ده نو دراجه او د مرجع په مابین کې مطابقت ناراضي نو ګوره د السحاب په اعتبار د لفظ سره مفرد ده او په اعتبار د معنا سره جمع ده کله رعایت د لفظ کیږي ضمیر د مفرد ورته راځي کیږي لکه السحاب المسخر او کله رعایت د معنا کیږي ضمیر د جمع ورته راځي کیږي توصیف په جمع باندې کیږي لکه صحابا ثقالا نو جمع په صفت کې راځي مفرد په صفت کې راځي والصحاب المسخر هغه ورېز چې هغه تابع ده بین السماء والارض دا بین السماء والارض ظرف لغو ده د المسخری پورې متعلق ده دا وریز مسخره ده په مابین د اسمان او د ځمکې کې د تسخیر معنی دا ده چې نه را کوزیږي او نه زایل کیږي حالم کې تبعه د وریزې دا تقاضا د صعود کوي د بره د خطو کوي که دا وریز لطیفه او که کثیفه نو ښکته د راکېوتو په اعتبار د تبع سره د ښکته راکېوتو تقاضا کوي اسقال ښکته راځي او خفیف شیان به راځي نو که دا خفیف وي پکار دی چې بره لاړ شي او که ثقیل وي پکار دی چې ښکته راشي دا نه ښکته ځي نه بره ځي په دې منځ کې ولاړه ده همدغې ته د تسکیر وایي نو دا تابع ده په مابین د اسمان او د ځمکې کې نو دا ټول چې مخکې ذکر شو لآیات دا ډېر غټ دلایل دي په قدرت او په توحید د الله پاک باندې خو لقومه يعقلون د هغه قوم د پاره چې هغه عقل لري یعنی يتفکرون نو دلته تعقل کنایه د تفکر نه ده هغه خلک چې عقل لري یعنی فکر کوي عقل بلري لکه کافران عقل لري خو تفکر نه کوي لدی وجنه هغه د دین استدلال د الله په توحید او په قدرت نشي کولای نو هغه څوک استدلال د الله په توحید او په قدرت کولای شي چې د عقل سره فکر هم کوي نو يتفق يعقلون کنایه د چا نشو د يتفکرون حضرت عائشه رضی الله عنها چې کله دا آیات کریمه تلاوت کړو نو به او فرمایل ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها دا هغه چا د پر هلاکت ده چې دا آیاتونه ولولي او بیا تفکر پکې ونه کی نو په دې آیاتونو کې تفکر په علم ریاضي سره راځي علم ریاضي کې د الله د دغه اسمانونو د زمکو د هواګانو عجایب او غرایب ذکر کیږي چې عقل به ورته کار کوي دي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بعض د انسانانو نه هغه خلق دي يتخذو چې غوي نیولې دي من دون الله د حال د زمير د يتخذونه په حال کول د دې متخذ کې د دې نیونکي کې چې د متجاوز د الله نه او څوک نیولې دي اندادن شریکان اندادن دا شریکان د دې معناګانې ډېری دي خپل معنی د شریکان خو مصداق د الاصنام او بوتان بوتان د الله سره شریکان کړی دي او یا یې مصداق د الرؤسا د دوی هغه مشران چې په تحلیل او په تحریم کې به دا وی داسې پیروي کوله لکه مسلمانان چې د الله څنګه پیروي کوي او صوفیا کرام فرمایي چې د انداد مصداق ده ما یشغل عن الله د چا زړه چې د الله نه مشغوله کوي هر شي چې د انسان زړه د الله نه مشغوله کوي هغه انداد دی هغه د انداد او مصداق دی چې دوی د ځان نه د الله سره شریکان کړي دي دوی د دې اندادو سره محبت کوي محبت مایل القلب ته وایي دلته ترنه مراد تعظیم او طاعت ده نو یحبونهم یعنی یعظمونهم ویطیعونهم دوی د دې اندادو تعظیم کوي او د اندادو سره محبت کوي ګوره خپل معنا خو میل القلب ده او دلته څه شی مراد د تعظیم او اطاعت نو یحبونهم یعنی يعظمونهم ويطيعونهم د دې غیر الله تعظیم کوي او د دې غیر الله اطاعت او پیروي کوي او داسې پیروي کوي که حب الله یعنی کما يعظمون الله ويطيعون الله لکه څنګه چې د الله تعظیم کوي او څنګه چې د الله پیروي کوي نو امداسې د غیر الله پیروي او تعظیم هم کوي نو غیر الله د الله سره شریک کوي کحب الله یعنی کما يعظمون الله ويطيعون الله لکه دوی چې د الله تعظیم څنګه کوي او د الله اطاعت څنګه کوي نو امداسې د غیر الله هم کوي دا خپل توجیه ده او بل دویمه توجیه پکې دا ده یحبونهم یعنی یطیعونهم ویعظمونهم د غیر الله اطاعت کوي او د غیر الله تعظیم کوي کحب الله یعنی کل حب اللازم علیهم لله لکه څنګه چې د الله محبت په دوی لازم وو نو د الله محبت چې څنګه لازم ده همداسې محبت دوی د غیر الله سره کوي نو د الله سره محبت به نه کړي صرف د الله محبت په لازم وو په اوله توجیه کې د الله سره محبت کولو د غیر الله سره هم کولو دواړه محبتونه یو برابر وو خو په دې دویمه توجیه کې د الله سره محبت نشته د غیر الله سره محبت دی خو د غیر الله سره دومره محبت دی لکه څومره محبت چې د الله سره پکار او لازم او ضرور اگر چې دوی نه دی کړی نو که حب الله د دې معنا شو کل حب اللازم علیهم لله درېمه توجیه ده یحبونهم دوی د دې اندادو تعظیم کوي او د دې اندادو سره محبت کوي که حب الله یعنی که حب المؤمنین الله لکه مؤمنان چې څومره د الله سره مینه کوي نو بیا هم ګوره دوی د الله سره مینه نه ده کړې په دې درېیمه توجیم دي کافرانو د الله سره مینه نه ده کړې که حب الله نه د مؤمنانو مینه مراده شوه لکه مؤمنان چې د الله پاک سره څومره مینه کوي والذین آمنو اشد حبا لله هغه خلک چې مؤمنان دي اشد حبا لله هغوی زیات دي په اعتبار د محبت سره الله ته یعنی د هغوی مینه د الله سره ډیره ده د الله سره ولې مینه ډیره ده لخلوصه عن الشرک د کافرانو د بوتانو سره مینه ده خو د مؤمنانو چې د الله سره څومره مینه ده دا زیاته ده ځکه د مؤمنانو مینه د الله سره د شرک نه خالی ده او د کافرانو مینه چې د بوتانو سره ده دا د شرک نه خالی نه ده دویمه وجه دا ده چې د مؤمنانو مینه چې د الله سره ده نو دا د طرفینو نه ده اول د الله د طرف نه مینه شروع شي بیا د بندګانو د طرف نه شروع شي او په خلاف د کافرانو د اندادو چې د یو طرف نه مینه ده د کافرانو د اندادو سره مینه ده او د اندادو د سره د دوی سره مینه نشته او درې مداده چې مؤمنانو مینه د الله سره ځکه ډیره ده چې په حالت د ضرا او د سرا د شدت او د راحت په هر حالت کې دوی د الله سره مینه کوي او په خلاف د مشرکانو نه دوی په حالت د سرا د خوشاله او د راحت کې د بت اندادو سره مینه کوي خو چې کله ضره او تکلیف ورباندې راشي نو بیا پریدي فاذا رکبوا فی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 ذکر کیږي په مطلب پوه شئ د دې مضارع مدلول متحقق وي نو چې د مضارع مدلول متحقق وي له دې وجې نه الله پاک یې د ماضي په ځای باندې ذکر کوي نو تحقق د مدلول له وجې د تحقق د مدلول نه الله پاک د ماضي په ځای باندې صيغه د مضارع ذکر کړه نو ولو ير الذين ظلموا په خبره پوه شوې کنه ګوره لو دا په ماضی باندې ور داخليږي او دلته په مضارع ور داخل کړو لتحقق مدلوله ځکه مدلول متحقق دی نو یرا فعل فعل مضارع په معنا د ماضی سره د دې فاعل څوک دی نو د دې په فاعل کې دوه احتمال دي یو احتمال پکې دا دی چې د دې فاعل الذين ظلموا دی نو مفعول به به به حذف نو ګوره ترکیب به دی لو یرا یرا فعل الذين ظلموا دی فاعل انفسهم دی مفعول به کچرته وګوري ظالمان خپل ځانونه انفسهم ورته مفعول به دا یو ترکیب او دویم ترکیب ورته دا دی چې یرا فعل ضمیر د سامع هغه ورته فاعل او الذين ظلموا دا ورته مفعول به نو بیا به معنا دی لو یرا کچرته سامعين وګوري څوک وګوري الذين ظلموا ظالمان وګوري اذ يرون العذاب په هغه وخت کې چې دوی وګوري عذاب دلته هم يرون فعل مضارع ذکر کړه لتحقق وقوعه د کومې جملې مضمون چې متحقق وي نو الله سخت عذاب ورکي په کوم وخت کې شدید العذاب دی اذ تبرأ الذين په دې وخت کې او یا دا دریم ترکیب استبر الذين دا مفعول د پاره د اذکرو مقدر ده اذکرو استبر الذين یاد کای هغه وخت تبر الذين تبعوا چې بیزار بشي الذين تبعوا متبوعين هغه خلک چې دا غوي پیروي شوې ده هغه به بیزار شي د چانه به بیزار شي من الذين اتبعوا د هغه خلکو نه به بیزار شي چې چا تابعداري کړې ده هغه بیزاری په بل آیات کریمه کې الله پاک ذکر کوي دا مشران به د کشرانو په باره کې وایي تبرأنا الیک ما كانوا ایانا یعبدون یا الله پاک مونږ تا ته تبرئ کوو وره او حال دا چه دا تاب تاب متبوعین او تابعین د الله عذاب وګوری نو چه حال شی ماضی چه حال واقع شی قد پکی وی نو دلته به قد مقدر کړی وقد راو العذاب په داسی حال کی چه دا تابعین او متبوعین د الله عذاب وګوری وتقطعت وتقطعت بهم الاسباب دا عطف دی په تبرأ او قطع بشي بهم په دې کې دوه احتمال دي یو دا چې با په معنا د عن سره کې وتقطعت عنهم الاسباب او دویم احتمال پکې دا دی چې دا با د سببیت د پاره کې نو حذف د مضاف به بیا کوي کبا د سببیت د پاره کې نو بیا به معنا دی وتقطعت بسبب كفرهم الاسباب قطع شي په سبب د کفر د دوی باندې الاسباب یعنی اسباب المحبت اسباب د محبت نو اسباب د محبت قطع شي د تابعین او د متبوعین په مابین کې چې کوم اسباب دي مفسرین د الاسباب معنا کوي الوصل التي كانت بين الاتباع والمتبوعين في الدنيا من الانساب والمحاب والاتفاق على الدين يوازي اسباب د محبتنا بلکې اسباب المحبه اسباب د محبت هم او دارنګ نسبونه بم قطع شي اتفاق فی الدین بم ختم شي هغه ټول اسباب د وصل به ختم شي الاسباب یعنی اسباب الوصل اسباب د وصل اسباب د وصل څه شي محبتونه دي نسبونه دي دینونه دي نو دا به د دوی په مابین کې قطع شي وقال الذين اتبعوا په دې پوه شو کنه و بیا دا آیات د تقلید په خلاف پیش کړي نو وای دا مقلدین به د امام صاحب نه بیزار شي یو طرف ته د خلی په ځای باندې بل ځای وشکولو چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق دی تقلید وای دی ته وای چې بغیر د مطالبه د دلیل نه د یو مجتهد پس روان شي او اتباع وای دی ته وای چې سره د مطالبه د دلیل نه د یو چا پیروي وکړي نو ټول زور په دې لګوي چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق دی او بیا د اتباع آیتونه د تقلید په خلاف پیش کړي دلته خو د اتباع ذکر شوی دی ګوره واستبرأ الذین تبعوا مقلدین خو نه دی یاد کړی و بیا نو د اتباع او د تقلید په منځ کې فرق دی او دلته رد په اتباع دی په تقلید خو نه شو دې ځای کې بیا د اتباع او د تقلید په مابین کې مساوات ګڼي چې بس تقلید او اتباع یو شی دی همدلته رد په اتباع رد په تقلید دی قرآن کریم کې بالکل په تقلید رد نه دی شوی بلکې ټول رد په اتباع کیږي او وابین د اتباع او د تقلید په منځ کې فرق راوړي نو رد په اتباع دا رد په تقلید نه دی د وابینو د مزاج مطابق خه مونږ که الزامن په مونږ رد کوي چې تاسو خو د تقلید او د اتباع په مابین کې اتحاد ګڼئ مونږ وایو تقلید اتباع اقتداء اطاعت دا ټول یو شی دي په لغت کې پیروي ته وایي او په اصطلاح کې د یو مجتهد پر رهنمایي کې په دین باندې عمل کول د اصطلاحي معنا ده خزمون د مذهب مطابق زمون د عقیده مطابق خودواړه یو شی دي نو که موږ ته ووایي چې ستاسو د عقیدې مطابق دلته په تقلید رد دی ځکه په اتباع رد راغی او تاسو اتباع او تقلید ته یو شی وایي نو موږ بالکل ټیک ده تقلید او اتباع په دوه قسمه ده یو د مجتهد پیروي ده د مجتهد د مجتهد پر راهنمایي کې په دین باندې عمل کول د مجتهد تقلید اتباع اقتداء اطاعت او پیروي ده او یو د غیر مجتهد ده دا د غیر مجتهد پیروي چې وابیا لیکي وابیان د امین الله پیروي کوي امین الله غیر مجتهد دی امین الله د هری چند هندو پیروي کوي الظفر المبین ګوري د هندو کتاب ګوري هغه غیر مجتهد دی د دوی سلسله ټوله د غیر مجتهدینو ده عوام د امین الله پسیزي امین الله د صادق سیالکوټي پسیزي صادق سیالکوټي د یوسف جیپوري پسیزي یوسف جیپوري همدارنګه د هریچن هندو پسیزي دا ټوله سلسله د غیر د غیر مجتهدینو ده صحیح شو نو د مجتهدینو په پیروي الله رد نه دی کړی د غیر مجتهدینو په پیروي باندې الله پاک رد کړی دی دلته د غیر مجتهد په پیروي رد دی د کافرانو متبوعین چې او د غیر مجتهدینو ګوره شودي پي بعضې حلالې دي بعضې حرامې دي د غوا شودي حلالې دي او د سپۍ شودي حرامې دي نو پیروي هم داسې دوه قسمه ده د مجتهد پیروي واجبه ده او د غیر مجتهد پیروي حرامه ده. کافرانو د غیر مجتهد پیروي کوله، وابیان هم داسې کوي او مسلمانان چې دي مقلدین دوی د مجتهد پیروي کوي. نو استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب د الاسباب خه معنا څه شو اسباب الوصل اسباب الوصل به څومره دي ډیر زیات دي کله نسبی کله محبتي کله اتفاق علی الدینی کله مالداری وی کله یو بل کاروباري کله وطنداری وی کله قومیتی دغه ټول اسباب د وصل به ختم شي د شاه منصور بابا رحمه الله په قران کریم کې دلته تقدیر لګیدل اسباب المحبه نو دا یو جزئی ذکر شوی دی خو تقدیر ورته دا دی اسباب الوصل هغه د پیوست کېدو اسباب چې څومره دي هغه به ټول ختم شي وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم ها دلته اوس یو خو اسانه ترجمه ده خلاصه دا ده چې دا کشران به وایي چې الله پاک بیرته موږ دنیا ته ولېږه چې موږ د دوی نه بیزاره اسانه خیال ته معنا دا راځي کنه خو په دې معنا بدل ته تقدیر لګوي وقال الذين اتبعوا وبوي هغه کسان چې هغه پیروي کړې ده لو ان لنا ولهم قرتن ولهم به مقدر کوي چې کچرته زمون او د دې متبوعینو د دې مشرانو د پاره دنیا ته واپس شي دنیا ته مونږ او دوی دواړه واپس شو نو الته په دنیا کې بیا مونږ د دوی نه بیزار شو پرېښوده نو دنیا کې چې کشران د مشرانو نه بیزاره کیږي خو دواړه به دنیا ته راواپس کیږي نو یوازې خو به کشران نه راواپس کیږي یوازې کشران که راواپس شي او مشران عمل ته پاتې وي نو د بیزارې تصور به نه کیږي نو مطلب یې دا دی چې یا الله پاکه کاش کې مونږ او دوی نو لو ان لنا ولهم کرتن مونږ او دوی دواړه دنیا ته واپس شو، نو چې دواړه دنیا ته واپس شو بیا به په دنیا کې مونږ د دوی نه بیزاره شو، کما تبرؤ منا، لکه دوی چې دلته زمونږ نه بیزاره شول. دا خو اسانه معنا ده. او که بغیر د تقدیر نه معنا جوړوئ نو د دوی مطلب دا دی چې لو ان لنا کرتن دا کشران به ویل چې که چرته موږ تابعین یوازې متبوعین دې همدلته په دوزخ کې پاتې وي خو که دا موږ تابعین یوازې دنیا ته لاړ شو نو په دنیا کې به د الله عبادت وکړو چې د الله عبادت هم وکړو بیا به مړ شو نو چې مړ شو بیا به اخرت ته راشو نو د خپلو متبوعینو نه به تبري وکړو دلته په اخرت کې به د متبوعینو نه تبري اعلان کړو ځکه متبوعین خو همدلته پاتې دي نو که یوازې دا تابعین دنیا ته لاړ شي هلته د په الله ایمان راوړي او د الله عبادت وکړي او بیا مړ شي بیا د خپلو متبوعینو سره یو ځای شي نو بیا به د دوی نه تبري وکړي نو د تبري نه وروسته به بیا هغوی غوسه شي نو د دوی انتقام به حاصل شي نو اوله معنا خو ډېره اسانه ده که نه لو ان لنا ولهم کرة که مونږ او دوی دواړه دنیا ته لاړ شو نو بیا به مونږ د دوی نه په دنیا کې بیزاره شو نو یا حذف د معطوف پکې وکړه لو ان لنا ولهم کرة او یا تغلیب باندې قول وکړه چې ذکر د لنا ده او لهم هم پکې داخل ده که زمونږ د پاره راجحت واپس کېدل وي دنیا ته فنتبرأ دا منصوب دی جواب د تمنا دی لوی تمنا یې دی فنتبرأ منهم نو موږ به د دوی نه بیزاره شوی وي کما تبرأ منا کاف په معنا د لام تعلیلیه سره دی لما تبرؤ منا ځکه دوی زمونه اوس بیزاره شو او یا کافی تشبیهیه ده لکه اوس چې دوی زمونه بیزاره شو کذالک دا په زید مفعول مطلق کې د خپل ما بعد د پاره د یریهم د پاره مفعول مطلق دی په اعتبار د موصوف او د متعلق محذوف سره نو کذالک یریهم الله اعمالهم دارنګ به الله پاک دوی تخی اعمالهم د دوی اعمال دارنګ الله پاک دوی ته د دوی اعمال ښکارا کوي حسرات په معنا د ندامات د حسرات مفعول ثالث د پاره د یرید هم مفعول اول اعمالهم مفعول ثانی حسرات د مفعول ثالث کيوري رؤيه قلبي شي نو رؤيه قلبي شي يوري به هغه درې مفعول غواړي نو د درې مفعول دی او کوي حسرات او یا دم جایز ده چې حسرات د حال د اعمالهم نه په حال کول د اعمال د دوی کې ندامات چې دا به پښیمانتیا وي وي نو خی دوی ته الله پاک اعمال د دوی اعمال ورته خی اعمال څنګه ورته خی د اعمال به حسراتي اعمالو باندې به پښېمانتیا وي نو ما ترکو من الحسنات یندمون علی تضییعها کم اعمال چې ترې نه پاتې وي نو دوی به پښېمانه وي چې کاشکې رانه نه وی پاتې ما ترکو من الحسنات یندمون علی تضییعها او کم اعمال چې دوی کړی دي نو پاغي کې بندامت د دوی دا وی چې کاش کې زیات کړي وي او دویمه توجیه پکې دا د امام سودی صاحب ذکر کړی دا چې یریهم الله اعمالهم نا جزاء اعمالهم مراد ده الله به دوی ته د دوی د اعمالو جزاء ورخی حين حرموا على انفسهم البحيرة والصائبة والوسيلة والحام يهود په ځان باندې یو خاص څاروي حرام کړو نو الله د دوی په باره کې دا آیات کریمه نازل کړو چې په ځان باندې څه شی مه حراموئ چې الله نه حرام کړي نو په ځان مه حراموئ یو شانی نزول دا ده او دویم شانی نزول دا ده چې دا د حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه په باره کې الله پاک نازل کړو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه مخکې يهودي ورسته مسلمان شو او يهوديت په دین کې د اوخ د غوښې خوړل حرام دي او په اسلام کې د اوخ د غوښې خوړل جایز دي خو واجب بیا هم نه دي که خوري کني خو تر اوسه پورې موږ د اوخ غوښه نه ده خوړلې يو خو نه خوړل دي يو يې په ځان حرامول دي نو په ځان يې مه حراموئ يا ايها الناس کلوا مما في الارض اې انسانانو خورئ تاسې مما في الارض د هغې څه نه چې په دې ځمکه کې دي حلالا طيبا حلالا طيبا ګوره ترکیب یې دا دی د دې ترکیب سره معنا ډېره ښکلې واضحه شي کلو فعل دی کنه ضمیر پکې مستتر دی غیر فاعل دی او حلالا طیبا دی مفعول به دی او دا مما فی الارض دا مما فی الارض دا حال واقع شوه دی د حلالا طیبا نو اوس معنا دا ده چې اے انسانانو کلو تاسو خورئ حلالا طیبا حلال مال خورئ او طیب مال خورئ په حال کون د حلالا طیبا کې مما فی الارض چې دا قائم دی د مما فی الارض د زمکه د جنس نه د زمکه نه راشم کیږي نو مما فی الارض د حلالا طیبا نه حال واقع شوی دی او حلالا طیبا د کلو د پر مفعول به دی دویمه توجیه پکې دا ده چې حلالا طیبا دا د مما کې د دې ما نه حال واقع دی نو کلو ما فی الارض من د تبعیض د پاره دی خوري بعض ما فی الارض ټول خو نشي خوړی بعض ما فی الارض خوري په حال کون د دې ما فی الارض کې حلالا طیبا چې حلال طیبی دریم ترکیب پکې دا دی چې حلالا طیبا د کلو د پر مفعول مطلق دی خو اکلن به پکې مقدر کوي دا سی بوي کلو مما فی الارض خوري بعض هغه چې پزمکه کې دي څنګه خوري اکلن حلالا صحیح کړو مفعول مطلق دی په اعتبار د موصوف محذوفه سره اکلا حلالا طیبا اکل حلال چې طیب دی درې ترکیب مې درته وکړه کنه اول ترکیب مې دا درته ذکر کړو چې کلو فعل او فاعل حلالا طیبا دی مفعول به او مما فی الارض کې ما درته ویل چې دا حال دی د حلالا مما فی الارض په حال کول د حلالا طیبا کی چې دا قائم دی د مما فی الارض نه دام جایز دی چې مما فی الارض د کلو پورې متعلق کوي په دې اول ترکیب کې من ابتدایه کوي خو به هر تقدیر من د تبعیض د پاره دی بعضی هغه چې په دې ځمکه کې دي حلالا طیبا په حال کور خه داسې حال دا چې دا به حلال او طیبا طیب څه معنا ما یجده طاهرا عن دنس شبهه حلال به وي خو د شبهې نه بم صفای نو طیب دا معنا چې شبهه د حرام وبم پکې نه ولا تتبعوا خطوات الشیطان الله پاک فرمایي تاسو متابع کیږئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان د دې علما پنځه معناګانې ذکر کوي نور هم ډېرې ذکر کوي خو ما پنځه را نقل کړي ولا تتبعو خطوات الشیطان خپل معنی د آثار الشیطان د قدمونو د نقش قدم د شیطان د شیطان په نقش قدم مزي نو یو معنی د آثاره دویمه معنی د اعماله دریمه معنی د خطایاه څلورمه معنی ده طرقه فی المعاصی هغه لارې د ده په ګناهونو کې او پنځمه معنی بعضې علما ذکر کوي چې د خطوات شیطان نه دلته خاص ګناه مراده ده خاصه ګناه چې الحلف بالطلاق والنزور فی المعاصی وکل یمین بغیر الله ده یو سړی قسمونه په طلاقونو باندې کوي په ګناهونو کې نظرونه لګوي دا رنګ هر قسم چې په غیر الله باندې وي نو د دې مطابق کېږي انه لکم عدو مبین بشک دا شیطان ستاسو د پاره عدو دشمن دی مبین یا لازمی ده معنی د ظاهر العداوت دشمنی ظاهره ده خود زویل بصیرت د پاره ظاهره ده څوک چې حق لري نو دشمنی ظاهره ده او که متعدی کوي نو بیا به د مبین معنا دا وي چې مظهرها خپل دشمنی ښکارا کړم ده حيث ابا من سجود ادم کله چې ادم علی السلام ته د سجدې نه انکار وکړو نو خپل دشمنی در تر ښکارم کړه انما يأمركم بالفحشاء بالسوء والفحشاء انما يأمركم بشک شیطان تاسو ته امر کوي انما یامرکم دا د عدو مبین د پر الله پاک دلیل پیش کړي مخکې الله ذکر کړ شیطان ستاسو د پر دشمن د ښکارا عدو مبین دشمن د ښکارا اوس دا د دشمنی دلیل څه دی الله فرمای انما یامرکم دا دلیل دی د پر د دشمنی نو خلاصه د دلیل دا ده چې انما یأمرکم بالسوء والفحشاء دا صغرا وکل ما هذا شانه فهو عدو مبین د کبرا نو الشیطان عدو مبین د نتیجه انما یأمرکم بالسوء بعض علماء ربط داسې ذکر کوي چې مخکې الله دعوه د عداوت د شیطان وکړه دلته کیفیت د عداوت بیانې دا دشمنی څنګه ده نو کیفیت یې دا دی چې انما یامرکم بالسوء دوی تاسو ته امر کوي بالسوء د سوء معنا ده جميع المعاصي ټول ګناهونه والفحشاء د فحشاء معنا ده اقبح انواعها هغه سخترینه ګناه یو مطلق ګناه ده بل سخترینه ګناه ده نو د سونه مطلق ګناه مراد ده او د فحشانه هغه سخترینه اقبحترینه ګناه مراد ده دویمه توجیه د عبدالله ابن عباس صاحب ده د بسوء نه مراد ما لا حد فيه هغه ګناهونه مراد دي چې پاغه کې حد نشته او د فحشانه مراد هغه ګناهونه دي چې پاغه کې حد ده لکه معاذ الله لواتت او زنا لواتت ګناه ده کنه خو حد پکې نشته او زنا ګناه ده خو حد پکې شته په خبر پوه شو نو د سونه مراد هغه ګناهونه دي چې حد پکې نشته او د فحشا نه مراد هغه ګناه ده چې حد پکې شته نو په لواتت حد نشته دا ځینی و جمله درته ذکر کوم یو وابي دی هغه یو حنفي ته ټلیفون کړی دی او دی حنفی ته وای چې ستاسو په هدايه کې په کتاب الحدود کې لیکلي دي چې په لواطت حد نشته نو دا دنیا کې چې څومره فحشا او منکر او لواطت خانی او دا د ګناهونو سنټرونه دي وای دا د حنفي فقه ثمره ده ځکه په حنفي فقه کې راغلي دي چې په لواطت حد نشته دا کلیپ چې عوام واوري دا بیان نو د عوامو خیال ته دا ورکوي چې په لواطت حد نشته یعنې جایز دی. د وبي مقصد دا دی چې په فقه کې لیکلي چې په لواطت حد نشته او حد نشته نو د دې معنا دا دی چې دا جایز دی. دا تلبیس ابلیس دی. ګوره د لا حد د معنا دا نه ده چې جایز دی. حدیث کې راځي من اتا بهیمه فلا حد علیه چا چې معاذ الله د څاروي سره بدفعلي وکړه په د حد نشته د خنزیر غوښه چې چا وخوړه حد پې نشته وینه چې چا وسکله حد پې نشته یو وبي چې ګندګي د لیټین وخوړه نو حد پې نشته په دې وبي څومره حد دی ودی وای وبي لا یو لیټین کې ګندګي وخوړه حد پې شته که نشته حد پې نشته نو ایا لا حد اوس دغه معنا شو چې وبي ته د لیټین د ګندګۍ خوړل جایز دي وه بی خنزیرو خوړو حد پی نشته ایا ددی دا معنا ده چې ایا خنزیر خوړل ورته جایز دي یو وبی وینه وسکله نو حد پی نشته ایا ددی دا معنا ده چې اوس دا ورته جایز ده نو سزا خو دوه قسمه ده یو حد ده بل تعزیر ده حد نشته تعزیر ده نو که سړی ګندګي خوړه ته په تعزیر ورکه که د خنزیر غوخه خوړه تعزیر به ورته ورکه که شراب شراب کې خو حد ده داسې نور ګناهونه چې په هغې کې حدود نه دي ذکر شوي خو ګناه ده لکه د خنزیر غوښه یې وخوړه بهیمې ته راتلل وکړه نو په دې ټولو کې تعزیر دی نو په لواطت کې په فقه حنفي کې لا حد ده دا معنا چې حد نشته تعزیر دی ځکه صحابه په دې کې مختلفې سزاګانې ورکړي دي چا دیوال را چپه کړی چا په اور سوځولی دی حدیث کې راځي اقتل الفاعل والمفعول به قتل کوي نو حد ورته نه دی ټاکلی حد کې خو اختلاف نه راځي او د دې سزاګانې په صحابو کې مختلفې وي دیوال را چپه کول د کمر نه را غورځول د غره نه را غړول په اور باندې سوځول مختلفې سزاګانې دي نو چې مختلفې شوې دي ته تعذیر وایي نو په فقه کې راځي چې لوتی ته حد نشته یعنی تعذیر دی دا دویم ټکی ورسره مرعي دی خو بین تلبیسی ابلیس کوي او نو بسوء نه مراد هغه ګناهونه دي ګناه ده خو حد پکې نشته بلکې تعذیر دی او الفحشاء نه مراد هغه ګناهونه دي چې په هغې کې شاوسي حدود دي دا دویمه توجیه او درېیمه توجیه درته ذکر کوم د السوء والفحشاء د دواړو نه ګناهونه مراد دي دواړه په معنا د ګناه سره دي المراد بهم الاسم د دوړو نه ګناه مراد ده خو بیا د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغییر وي دلته د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغییر شته او کنه شته نو ګوره د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغییر په اعتبار د وصفینو سره ده اسم هغه ګناه ته وایي دلته مې وخت کوک شو ځکه مې لږ ښه اسم او فحشا د دې دواړو په مابین کې تغییر دی نو تغییر په اعتبار د وصفینو سره دی امدی ګناه ته سوء وایي او امدی ګناه ته فحشا وایي خو سوء ورته په یو اعتبار وایي او فحشا ورته په بل اعتبار وایي سوء د دې وجه نه ورته وایي چې لاغتمام العاقل به لاغتمام العاقل به عاقل سړی په غمجن کیږي نو ځکه ورته سوء وایي او فحشا د دې وجه نه ورته وایي لاستقباحه ایاه چې عاقل سړی بد غني عاقل سړی قبیح غني لدی وجه نه ورته فحشا وایي نو انما یامرکم بالسوء والفحشاء الله پاک فرمای شیطان تاسو ته امر کوي بالسوء پسو باندې د امر معنی د وسوسه والمراد بالامر وسوسته وسوسه درته اچي په دې کې دفه د اعتراض درته کوم چې شیطان امر کوي نو امر خو د اعلی د طرف نه ادنا ته کیږي نو شیطان اعلی شو او موږ تاسو ادنا شو نو دا خو د شیطان د پاره په موږ غلبه راغله او الله پاک په آیات کریمه کې فرمایي چې د شیطان د پاره الله په مسلمان باندې سلطان نه دی پیدا کړي غلبه پرې نه ده پیدا کړي نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې د امر نه مراد وسوسه ده او وسوسه تقاضا د سلطان نه کوي نو الله پاک فرمای انما یامرکم بالسوء والفحشاء بشک شیطان تاسو ته امر کوي بالسوء والفحشاء بسوء اوله معنا پکې اولادا چې د سو نه مراد ټول ګناهونه شي او د والفحشاء نه مراد اقبح انواعها ته بهترین نوع د ګناهونو شي وان تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون او شیطان تاسو ته د دې امر کوي ان تقولوا على الله چې تاسو وایي په الله پاک باندې ما لا تعلمون وان تقولوا فی موضع الجر عطف علی السوء دا په السوء باندې ورعطف دی نو شیطان وسوسه د سوء درته اچي او وسوسه د دې درته اچي ان تقولوا علی الله چې تاسو وایي په الله پاک باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو پې نه پوهیږئ چې هغه دروغ دي په الله پاک باندې دا دروغ وتړي چې به ان حرم هذا واحل هذا د ځان نو وایي چې الله پاک دا شی حرام کړی دی او دا شی حلال کړی دی د ځان نه داسې ټاپې لګول نو شیطان د دې وسوسه درته اچوي واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا و اذا قیل قیل فعل دی و اذا قیل لهم هم ضمیر الناس تراجع دی و اذا قیل لهم چې کله ویل شي الناس ته الناس مخکې ذکر شوی یا ایها الناس کی نو چې کله ویل شي الله پاک فرمای لهم دی الناس ته اتبعوا ما انزل الله نو ضمیر چا تراجع شو الناس ته پیا ایها الناس کی مخکې یا ایها الناس کې صيغه د مخاطب و او اذا قیل دلته صيغه د غایب ذکر شو د کې الله خبرداري ورکړي د دوی په گمراهۍ چې دا ډیر گمراه خلکو قابل د دې نو چې د دوی سره خطاب وکړي شي بلکه مناسبه دا ده چې دوی په صيغه د غایب باندې ذکر شي و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله چې کله دوی ته ویل شي چې تاسو پیروي وکړئ د ما انزل الله ما انزل الله دا قران دی قالوا دوی وی بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بلکې موږ پیروي کوو د اغي د اغي خرافاتو الفینا علیه آباءنا چې موږ په هغه باندې خپل پلاران مونډلې دي الفینا د متعدد دو مفعولین ته مفعول اول پکې آباءنا ده او مفعول ثانی پکې علیه ده دا علیه مفعول ثانی ده خو مفعول ثانی په مفعول اول باندې مقدم ذکر شو دویمه توجیه په کې دا ده چې الفینا متعدی دی یو مفعول ته او علیه چې ده د حال ده د ابا اننا نو ما الفینا ابا انا کائنین علیه چې کله دوی ته ویل شي چې د ما انزل الله تابع شي نو دوی وایي چې مونږ تابع کیږو د هغه چې مونږ ور باندې خپل پلاران مونډلې دي امین الله د د اصلي نوم نیاز محمد دی دا نیاز محمد کونړی د آیات کریمه د تقلید په خلاف لیکي وای ګوره د تقلید په خلاف قرآني دلایل یو قرآني دلیل دا لیکلی دی و اذا قیل لهم اتبعوا دلته په اتباع رد دی که په تقلید په اتباع او د امین الله نیاز محمد کونړي خوله وشکېده چې د اتباع او د تقلید په مابین کې فرق دی اتباع جدا شی دی او تقلید جدا شی دی موږ ته خو په اتباع رد دی ښه که په موږ اعتراض وکړي چې تاسو خو یو شی ګڼئ نو ستاسو په نیز چې په اتباع رد راشي په تقلید هم رد دی نو بلکل ټیک ده تقلید په دوه قسمه دی تقلید د مجتهد دا واجب دی او تقلید او پیروي د غیر مجتهد د حرام ده نو دلته د غیر مجتهد په پیروي الله رد کړی دی د غیر مجتهد د مجتهد په پیروي نه دی کړی بلکې د غیر مجتهد په پیروي باندې الله رد کړی دی د دوی پلاران مجتهدینو که غیر مجتهدینو غیر مجتهدینو د غیر مجتهد پیروي ته خو موږ واجب نه وایو د غیر مجتهد پیروي خو وابیان کوي ټول وابیان د امین الله پسې روان دي او امین الله د هریچند اندو پسې روان دی جوخ بس کوي جوخ و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله چې کله دوی ته ویل شي چې تاسو پیروي وکړئ د ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابانا دوی وای چې موږ پیروي کوو د هغه خرافاتو چې موږ ور باندې خپل پلاران موندلې دي د دوی پلاران غیر مجتهدین وو نو دوی پیروي د غیر مجتهد کوله په خبره خو پوه شوي او موږ د چا پیروي کوو موږ د ما انزل الله پیروي کوو د مجتهد پر راهنمایي کې موږ د ما انزل الله پیروي کوو د چا پر راهنمایي کې د مجتهد پر راهنمایي کې نو موږ په دې آیات عمل کړی دی موږ پیروي کوو د ما انزل الله خو د مجتهد پر راهنمایي کې او په دې آیات کریمه کې هغه خلک ذکر شوی دي چې ما انزل الله نه مني او د غیر مجتهد خبره مني ګوره د آیات ته سوچ کوه کافرانو ما انزل الله نه منلو صحیح شو او د خپل پلارانو خبره منله نو ما انزل الله نه منل او د خپل پلارانو خبره منل دا کفر دی او ما انزل الله منل خو د مجتهد پر رهنمایي کې دا واجب ده نو موږ ما انزل الله منو خو د مجتهد پر رهنمایي کې منو پوه شو یعنی قیاس نه شو کولای په اجتهادي مسایلو نه پوهیدو ولا يهتدون او په منسوسی مسایلو نه پوهیدو د دوی پلاران داسې و چې نه په اجتهادي مسایلو پوهیدو او نه په منسوسی مسایلو پوهیدو یعنی د دوی پلاران غیر مجتهدین وو نو ګورم دې کې الله ذکر کوي چې د دوی پلاران مجتهدین وي یعقلون او یهتدون وي نو بیا د دوی پیروي مضمون نه و که یعقلون او یهتدون وي خو دلته الله پاک ذکر کوي چې د دوی د داسې پلارانو پیروي کوله چې لا يعقلون ولا يهتدون نه په اجتهادي مسایلو پوهېده او نه په منسوسي مسایلو پوهېده دا د وابیانو دومره یتیم مسلک دی چې په آیتونو په حدیثونو کې تحریف او کتمان ونه کی یو مسله نشي ثابتولې دوی د آیت دومره را نقلی ابا انا پوری دا اولو کان په یو کتاب کې نه لیکي حالانکه اولو کان کې تقلیدي مضمون ذکر شوی دی چې تقلیدی مضموم اتباع مضمومه چې ده دا حرامه ده د لا یعقلون او د لا یهتدون ولا پیروي حرامه ده په دې پوه شو لا یعقلون څه معنی قیاس نه شو کوله ولا یهتدون څه معنی په منسوسی مسائلو نه پوهیدو نه په غیر منسوسی مسائلو پوهیدو او نه په منسوسی مسائلو او لو کان جواب د لو حذف دی او وو اولو کان نو بعض علما فرمایي چې اولو کان کې لوي شرطیه ده جواب حذف ده چې لتبعو اول د حال د پاره ده او یا د عطف د پاره ده نو الله پاک فرمای اولو کان اباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون اگر چې د دوی پلاران لا یعقلون شیئا په هیڅ باندې نه پویدا ولا یهتدون یعنی نه په اجتهادي مسایلو باندې پویدا او نه په منسوسي مسایلو ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون په دې آیات کریمه کې یو څو توجیهات درته ذکر کوم اوله توجیه په کې دا ده چې دا آیات کریمه د مشرکانو په باره کې الله پاک نازل کړی دی نو په دې تقدیر باندې به تاویل ته ضرورت نه نو معنا د آیات بدای ومثل الذين كفروا مثال د مشرکانو فی دعائهم الاوثان چې دوی خپل بوتانو ته چغي وهي کمثل الذي ينعق دا په مثال د هغه کس دی ينعق چې چغي وهي بما لا يسمع دا چې چغي وهي چې د چغي څوک نه اوري لکه آیات کریمه کې الله پاک په بل ځای کې فرمایي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم که تاسو بوتانو ته چغي وهي نو تاسو چغي هغه نه اوري دا اسانه ترجمه شوخه مثل الذين كفروا مثال د مشرکانو پڅ کې فی دعائهم الاوثان چې خپل بوتانو ته چغي وهي نو د دوی مثال کمثل الذي دا په شان د هغه سړي دی ينعق چې هغه چغې وهي بما په داسې چیغو لا يسمعو یعنی لا يسمعو احدن هیڅوک د ده چغې نه اوري دویمه توجیه پکې دا ده چې دا آیات کریمه د مشرکانو په باره کې نه دی نازل بلکې د یهودو په باره کې نازل دی نو تشبیه بیا جواب د یهودو تراجه دی جواب د یهودو دا و چې بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا د دوی جواب دا و نو الله پاک فرمای مثل الذین کفروا مثال د یهودو په جواب کې کمثل الذی لکه پشان د مثال د هغه سړی دی ينعقو چې هغه اوازونه ور کوي بما په داسې اوازونو باندې لا يسمعو چې د ده اواز څوک نه اوري، نو دا د یهودو جواب څوک نه اوري، ځکه بې مفهومه جواب دی. یعنې جواب مقبول نه دی. او درېمه توجیه پکې دا ده، ښه دا دویمه توجیه شو، په دې خو پوه شو ومثل الذین کفروا مثال د یهودو مثال د يهودو په جواب کې کمثل الذي ينعقو پشان د هغه کس دی چې هغه اوازونه کوي بما لا يسمعو په داسې څه باندې چې هغه نه اوري یو سړی بهای متوازنه کوي او بهای مې نه اوري نو دلته د اواز کوونکې په خپل اواز باندې د یو صحیح معنا قصد نه دی کړی دا رنګ کافرم جواب مقبول نه دی ذکر کړی درې متوجه پکې دا ده چې دلته غرض تشبیه د حال د کفارو دی